دی وایي، وایي، حروف هغه چې مطلقاً باریک ویل کېږي، کوم حروف دي؟ ټول حروف استفال، ټول حروف استفال باریک ویل کېږي. علاوه د دریو حروفو نه چې هغه کله ډکي کله باریکي الف لام راشب مستعلیه خوځېدې که نه داسې خو یو دغه داسې چی چې یو ګوره کم ممبر چې که نه وایي ګوره وایي زما لکه بیان کې لګم که نه اکثره دا چې یاره خلکو له څه وصیتونه نصیحتونه کوي وایي زما د خپلو خپو ته خواست چې دا دی نه خوځي او بیا سړی په ځان نه پوهېږي ښه نو دا الف نه دی دا ځان له جدا لوبه ده ښه اوس له ګوره خو که الله دا دا سپیکر سم کو یارېږه مه پنسل پرېوتو منډه نه کېږي وما عدا احرف الاست وما عدا احرف الاستعلاء او علاوه د لام د اسم د الله نه دي د الله په نوم کې چې کوم لام دی د هغې نه علاوه وحرف الراء او علاوه د حرف را نه څو څیزونه شول څه وایي د حروف استعلا نه علاوه او د لام د الله نه علاوه او د حرف را نه علاوه فرققنه مطلقا د دریو نه علاوه ټول حروف باریک کا ټول حروف څه کا باریک وایا الا الالف مگر دا الف نه ده فحكم لها بما تلت كما وصف فحکم لها فحکم لها حکم وکړه د دې الف دپاره بما تلت په هغه حرف سره چې د دې چې دا الف د هغې نه پس راغلی بما تلت په هغه حرف سره چې دا الف د هغې نه پس راغلی کما وصف لکه څنګه چې علما کرامو دا په دې طریقه ذکر کړي څه مقصد شو اے دی وای وای حروف استعلاء او د لام او د را نه علاوه ټول حروف باریک دي او هر چې الف ده نو دا د ما قبل تابع ده بس دا خبره کوي الا الالف فحكم لها د دې د لپاره حکم کا بما په هغه حرف سره تلت چې دا الف دا غې نه رستو راغلی اے نو دا الف چې رستو د غټ حرف نه نو الف بسې غټي اگر رستو د باریک حرف نه الف بسې باریک به وای ففخمنها بعد ما قد فخما دا الف دک بعد ما پس دا غټ حرف نه قد فخما چې هغه ډک کړی شوی اے که هغه حروف مستعلی ډک کړی شوی کلام ډک کړی شوی کرا ډک کړی شوی د لفظ د الله کې چې کوم لام ډک ته الله ورپسې الف ته کنه الف هم ډک وایا مثلا را اخر کې الف نه ده نو د الف دولې ډکوي چې را ډکوا او پس د هغه حرف نه رقق چې هغه باریکی رقق نو دا الف باریک کا فعلما په دې باندې وای ځان پوی کا زینټی پنټی مکه و تجوید سره په دې باندې ځان څکا پوی کا دا نه چې ته صرف مال نه نه ګورې او پویږي پنا او مال دوکرا کې چې دی و چې را دې خوښته ما قبلها والعکس فی الغن الف شعر خو کې ډېرې خبرې را جمع کړې دي معنا د شعر دا ده وای الف د ما قبل تابع ده او اخفا کې چې کوم غنه ده د ما بعد تابع ده اخفا کې چې ته اخفا کې رستو غټ حرفي غټه بوي رستو باریک حرفي او دا څنګه چل لې موږ پرون ټیم بدل کړو زه پنی مې دې درس کې ها پوښې په کنه